اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والله اخرجکم الله راوستل اخرجکم راو باسی تاسو له من بتون ماتکم د خېټو د میندونه یا راځتلی تاسو والله والله اخرجکم راځتلی تاسو من بتون ماتکم د خېټو د میندونه لا تعلمون چې نه پوهیږئ تاسو شین په حساب باندې وجعل لكم السماء او ګرځولې دي تاسو لپاره وګورئ ولب سارو سترګي ولا پیدا زړه لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر وباسئ علم یروي د نګوري له تیر مارغان ته مسخرات چې تابع کړی شوی دی په جبې سما په پیزا د اسمان کې ما یمسکون نه ټینګې دی لره الا الله مگر یو الله ان فی ذلک یقین بده کې لا آیات نه عبرت د پاره دا قوم یؤمنون چې مان لري والله جعل لكم الله ګرځول ایسا زر پاره من بیوتکم د کورونو سازونه سکرن ګرځولي دي الله ستاسو لپاره مما دغه نه خلق چې پیدا کړی دی الله ظلالن سوري وجعل لكم او جو پیدا کړی زاد پر من الجبال د غرونو ناک نه نسمسي وجعل لكم ګرځولي ستاسو پر سرابيلا کمیسونه تقيكم الحر چې بچکوي تاسو ځان لره د ګرمۍ نه سرابيلا او نور کمیسونه تقيكم چې بچکی تاسو لره باسکم په جنگ تاسو کې کذالک دغه رنګ یوتی مو نعمتو پوره کوي نعمتونه خپل علیکم پتا تاسو باندې لعلکم خامخا تسلیمون چې تاسو تابع شئ د حکم د الله فإن تولوا قد مخواړو پینما علیک البلاغ نو پتا باندې رسول خاره دی یعرفون نعمت الله پی جنی نعمت الله ثم ينكرون بیا انکار کوي دا غنه نعمت د الله سره پیغمبر د قران دی واکثر ملک کافرون زیات دي نه کفر کوونکي و یوم پاغه وخت نه پس چې راپورته بکوم من کل امتین د هر امت نه شهیدن گوا ثم لا یؤذن للذین کفروا بیا به اجازه ورنکړي شي هغه کسانو ته چې کافران دي ولا هم یستعتبون او نه به دیو عذر قبول کړي شي یا ولا هم یستعتبون دیو سره به جوړونه کړي شي وإذا رأى الذين یستعتبون ملامتیا به دیو قبول نکړی شي ولا هم یستعتبون او نه به قبول کړی شي دیو ملامتیا چې غلطی شي غلطی رانه شي بیا باندې کوم وإذا رأى الذين ظلموا العذاب کله چې ویني ظالمان عذاب لره فلا يخفف عنهم مقصد بنکړي شي دینه عذاب مقرر ولا هم ينظرون نبدي ته مولا تور کړی شي